الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون يقينا كامياب دي مؤمنان الذين كزانهم في صلاتهم چې دی په خپل منځونو کې دي خاشعون عاجزي کوونکي الله ته والذین هم اللغو لغوي هغه ځان چې د بی پیری کارونه نه معرضون او د بی پیری خبرونه معرضون مخړون کې دي والذین هم للزکات فاعلون هغه ځان چې د خپل ځانونو صفائی کوونکي دي ځکه صورت مکی دي نو د زکات نه مراد تزکیه د خپل ځانونو ده یا زکات په مکه کې وو او نصابونه نه مقرر تفصیلی په مدینه کې راغلی نو خپل معنا صحیح ده والذین هم للزکات یا کسان چې د زکات فاعلون ورکون کیږي الذين كسان يرثون الفردوس چې وړي بدیو میراث کې جنت الفردوس را هم فيها خالدون دی وای مشي په دې جنت الفردوس کې ولقد خلقنا الانسان يقينا پیدا کړی دی انسان لره من سلالتين دا نه چول کړی شي من تیدین د خټینا تسلیخنا کې خټینا سلاله چې بالکل وبوي ویسي او بیا الله دې الله یې چورته ویسي ثم جعلناه نطفه بیا ګرځولې موږ دلرا نطفه فی قرار بازه د قراری مکین مضبوط کی ثم خلقنا النطفه بیا موږ پیدا کړه نطفه علقه ټوکړه د ویني په خلقنا العلقه نو پیدا کړه موږ ټوکړه د ویني نه مزغه کرچه اډوګه خړې کی ازاره کې ځین هغه تکرچ وي په خلقنا المضعه نو پیدا کړو د ډوکینا د کرچی نه عظام نه ډوکی ورو ورو سخت شي هغه کرچی باندې اډو کې جوړ شي پکاسونه العظام نور واغوندو مونږه اغوندو مونږه دی اډو کې د لحمن غوخه ثم ان شاء الله بیا پیدا کوم الله وی دین سال خلقن اخر په پیدایش ناشنا سره اخر بل سره عجیبه فتبارک الله خیر قرزون کې دی الله احسن الخالقین چې ښه شکل ورکون کې دی څنګه شکل ورکون او بولا ثم انکم بعد ذلک بیا پس پس تاسو د دینه بعد ذلک خامخ د دینه لمې تر مړ کیدونکي ری جون نه پس د دې خلق او د پیدایش او جون نه پس ثم انکم بیا تاسو یوم القیامت قیامت پر تبعثون را پورته بکړی شي ولقد خلقنا فوقكم يقينا پیدا کړی دي موږ پاسه سازونه سبع طرائق و لاندې باندې یا و لارې د تللو د ملائکو وما كنا للخلق نه موږ د پیدایش د مخلوق غافلین به خبره وانزلنا من السماء ماء نور اور موږ د بر نه باران پاک به قدر په انداز باندې فاسکنا و نور ټینګي ګو دغه وبم په لارځي پزماږي و ان علی ذهب یقینا من په چولو د غبو باندې قادرون قدر لرونکیو سوکړه پراله څنګه جو لاړ کو یان وی وچو چې نیو چې قدر په ځمکه کې میټینګ کړي یو کال وب بقدرن الله چرته هم د یو کال باران بل کال د نه پاتې کوي اور کال په خپل خپل ټیم باندې باران کوي او چې کله الله د قوم نه ناراضه نو په دریابونو یوري هوري چې کله د خلکو نه الله خوشاله عمل برابرینو الله په خلکو باندې هوري فقال الملأ الذين كفروا نو ویل غټانو چې کفر کړو د قوم د ما دا دا نوح الا بشر مگر سړی دی مثلو کوم تاسو بشان یرید غواړي تفضل علیکم چې ځان غوړه کی په تاسو باندې ځان غټي ځان انا مدیر ولو شاء الله الله وی که زما خو خیلان زل ملائکه نو ما را لګلی پرشتي ما سمعنا بهذا وی دیونه دی اورېدلې دا خبرې په اباین الاولین په پلارانو لمنو کې ان و الا رجل من نه مگر دا سړی بی بی جنتون بدل لیوان توب دی ټول خلک یو تر ته بل جره پتربس بی انتظار کوي په د باندې تمر حتا هین تر یو وخت پوری مرګ په راشي مړ بشي موږ دي خلاص شو قال رب انصرني نو ویلي نو علی السلام الله مدد کی زما بما کذبون پس او دا چې دې درو جن کومه لرا په حینا الی وای او کړم د داس نه ان استایل بولګه چې جوړه کښته بیا جن نه زمون په لید روبرو احینا په لیدلو او احینا په حکم زمون پیدا جا امرنا کله جراغ زمون حکم د عذاب او پارت تنور او جوش وو مخدز مکی یا پارت تنور جوش وو تنورونو تنورونو کې بوراو غټ کې دا ګرم زینې وچ نو پوه شئ چې اوس ښکار کیږي فسلک نو دنه کې کشته دا فیا دا دنه کې فیا به کشته کې من کل زوج من کل زوجین د هر جوړو جوړی نه اثنين دو نرو ماده والک خپل کور ولا الا من سبق راسو چې تیر شوی د باغ په بار کې القول وانا د عذاب زمامین مدیونه ولا تخاطبني بالذين ظلموا خبرې ما کوه ما سره په بار د ظالمانو کې نو مغرقون یقینا دی وډو کړی شي رجی لمړه مړو نه دی نو نه غلا جنت فردوس می اعلی مقام دی جنت فردوس ته د سیده چې تاسو مردارانو کې په وځي وقر رب انزل لي ويا رب زما انزل لي منزلا کوز کی مال راځي د کوزولو مبارکت برکت والا تواد خیر منزلین دی غره کوزون کې ان فی ذلک لا یقین په دی واقع دی په نو ول سلام کې عبرت او ان ګنا لمبتلین یقین موږ یو امتحان کوونکی ثم انشانا من بعد بیا می پیدا کړ پس دیونه قرن اخرن پیړې نورې فارسلنا فیهم نو می لګل پاو کې رسولن پیغمبران منهم داغونه ان عبد الله منهم دا و د جنس نه انسانان ان عبد الله بندگی او کې د الله مالکم نشه ساز بار من الای غیرو سو حاجت روا علی الله نه فلا تعقلون رسولی افلا تتقون ولی تاسو ځان نه بچ کوی شرک نه